دومه پوښتنه دا ده په جنګ کښې چې مفسدین مړه شي او یا ژوندي ونیول شي د هغوی روپۍ ګړۍ او البسه انګوشتري د اخیستل څه ډول دي حضراتو دا زموږ کتابونه فقاهت دا ټول راوړي وای المسلم وما في يده لا يغنم وای مسلمان او هغه چې د سره مال غنیمت نه ګرځي نو دغه ظالمان دغه ګمراهان دا چې اوس نو دوی په جنګ کې مړه سوه یا ګرفتار سوه هغه د دوی مالونه دا که داسې وي چې دوی ته رښتیا د خپل شخصي ملکیت وي د دوی شخصي املاک وي باید تعرض باندې ونه شي که ګړی دی که پیسې دي ټوله بلا پسې اما که ستاسو خیال دا و حضراتو دغه ظالمان دغه مفسدان دغه ظلم جنان دغه مسعودان دغه خلیلیان دا سارقین دي قطاع طریق دي دا چربازان دي د خلقو کورونه چوروي که داسې معلومه شوه چې دا د کورو څخه چور کړي دي د بل ساعت یا پیسې یا مال یا کمبله یا رادیو دا شیان یې راخیستې وه د بل حضراتو کوم هغه مال چې د غلو سره گرفتار سي او د غلو سره ونیول سي دا کسان خو یقینا غله دي سارقان دي او قطاع الطریق دي نو امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه امام هارون رشید پښتنه جن کوي چې بغداد کې باچا وو او دی دی د اهل بیتو څخه او د عباسیینو څخه دی رحمت الله علیهم ابو یوسف صاحب څه پوښتنه کوي دغسې دی جواب ورکوي ابو یوسف صاحب مبارک راوړي په کتاب الخراج کې او باب المرتد کې فصل فی المرتدین په دغه مبحث کې دا مسله راوړي چې د غلو سره مو کوم هغه مال ونیوئ هغه خوندي کړي بیا که څوک راغله نښانې یې درکړ او سند یې درلود هغه سند والا ته هغه د ده مال ورکړي هغه نور مال چې پاتې شو وایي هغه د بیت المال دی حضراتو بیت المال نو دغه مساکن عساکر دي دا د بیت المال ته رد کړی شي دا مال ضایع دې نه شي والسلام ډېره مننه